تعالى خلقنا لنوحده ونعبده ونقيم دينه وأمرنا تبارك وتعالى أن نقاتل أعداءه ونجاهد في سبيله لتحقيق ذلك وإقامة الدين وإن إخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم خو چې کله پارلېمېنټ ته ته ور داخل شې نو ته دا قسم کوې چې زه جمهوري اصول منم چې جمهوري اصول کله ته ومنوې نو کفر او اسلام دا دواړه ته برابر کړو او اکثریت ته په اسلام او کفر دواړو حاکم ومنل کافر او مسلمان ته برابر کړل نر او ښځه ته برابر کړل جاهل او عالم ته برابر کړل په سېنا ولایت کې د اسلامي دولت مجاهدینو د مصري مرتد پوځ څو ارادې ویجاړې کړې. د موصل په چپ اړخ کې د عراقي پوځیانو اته تنو ته مرګ ژوبله اوښتې او په خراسان ولایت کې له شرۍ دورې نهه څلوېښت تنه عوام مسلمانان تازه فارغ شول. ولله الحمد والمنه د الله تعالی په فضل او نصرت د اسلامي دولت عسکرو په سینا ولایت کښې مختلف عملیات تر سره کړل لومړی د مرتد مصري پوځ یو اراده ایم یو سلو دیارلس ټن د رفاه په چي پر ځای پر ځای شوي مین ور برابر شو همداراز یو اراده بلدوزر یې هم په یاد ښار کښې د یو ځای پر ځای شوي مین ښکار شو یوه را د همه ټانګ یې د سینا په منځ کښې له کاره ولود او د شیخ زوید ښار په مربوطاتو کښې د مرتد مصري پوځ اړوند د اوبو یو ماشین هم د ماین په واسطه له منځه ولاړ ولله الحمد والمنه له باره قوله ته په خبرونو کښې راغلي چې د الله تعالی په فضل او مدد سره د اسلامي دولت مجاهدینو په قامشلي ښارګوټي کښې د مرتدینو دوه رادې زرې پوش ټانګونه د ماینونو په واسطه له منځه وړه او سپرو ته یې مرګ ژوبله اوښتې د نینوا ولایت اړوند موصل ښار له چپ اړخه خبرونه وايي چې د اسلامي دولت بې پیلوټه طیارې په الرشیدیه او الزباب منطقو کې چې د موصل په شمال کې موقعیت لري بریدونه کړي چې په نتیجه کې شپږ تنه عراقي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې همدارنګه د اسلامي دولت مخه ویشتونکو عسکرو په الفیصلیه منطقه کې دوه تنه عراقي پوځیان وژلي دي په خراسان ولایت کې له شهري دورې نهه څلوېښت تنه تازه فارغ شوي په اړه یې زموږ د همکار راپور ته ستاسې پام راګرځوو د اسلامي دولت اعلان دومره اسان کار نه و، ځکه ګڼې ستونزې وې چې حل یې غوښت. دې ټولو ستونزو ته په کتو د اسلامي دولت د اعلان سره سم څوارلس دېوانونو کار پیل وکړ، دېوان الدعوة والمساجد، د اسلامي دولت د دېوانونو له جملې، چې په وروستیو کې یو ځل بیا د شرعي دورې له درسونو نهه څلوېښت تنه فارغ شول، د غونډې په سر کې د دعوت د ادارې په استازیتوب بیا طاغوت تعریف وښودلی شو، طاغوت روس الطواغیتو ته وښودلی شو، توحید د توحید اقسام، شرک د شرک اقسام، کفر د کفر اقسام، بدعت او د دې اقسام، همدغه شان نواقض د اسلام، دغه شان فرائض د کلیمې، همدغه شان نور د هجرت، جهاد دا خبرې او مونځ وښودلی شو چې مونځ به په کومه طریقه باندې کوو. همداشان په دې کښې د اودس مسائل وښوولی شو چې اودس به په کومه طريقه باندې کوو، نبي عليه الصلوة والسلام به غسل په کومه طريقه باندې کوو. ورپسې د هغو کسانو څخه چې په شرعي دوره کښې يې ګډون کړی و، د ازموينې په شکل ځينې پوښتنې وشوې. دې ورور نه به مونږ تپوس وکړو چې توحيد څه ته ويلی کېږي؟ الله تعالی يووالي ته. الله تعالی به په څه کښې يو ګڼی؟ په کارونو کښې. دی هغه خلکو ته چې له دې ځایونو کډه شوي، کوم پیغام لري، په ګډه به یې واورو. عامو خلکو ته دا پیغام دی چې کوم بې ګناه خلک دي او غلي یې راشي، خپل کار او روزګار دی، که خلافت خاوره کښې او خلافت خاوره کښې غټ امن دی او غټ سکون دی، که ښه ښه خلک دي او مسلمانان دي او زمونږ وروڼه دي او بس دغه خلک زمونږ نه الله نه غوښته او بس الله راوسته. عامو خلکو ته دا پیغام دی چې بس چې کوم دلته یي چې هغه هم دې شرعي دورو سره مسلمانانو وروڼو ته صحیح عقیده وروښیو لکه د اسلام، ایمان، د کلمې شرایط، ولا و برا، نواقض الاسلام، دوهم د اسلامي فقې مهم مسایل لکه لمونځ، روژه، زکات او داسې نور، درېیم خلکو سره د نږدې نه ملاقاتونه کول او د دوی حالات معلومول، څلورم د خلافت حقیقت خلکو ته څرګندول، د مسلمانانو وروڼو هغه شبهات ختمول چې د کفري میډیا له خوا نشر شوي دي او پېنځم په ټوله معاشره کې د دین عام کول دي. دوی وایي موږ سره وېره ده چې چېرته د مصیبت سره مخ نه شو. د دې الفاظو لاندې په یو تصویر کې د صحواتو درې تنه مشران په داسې حال کې لیدل کېږي چې د پټو خبرو او وینا لپاره یې یو بل ته سره خولې او غوږونه نږدې کړي دي. په ورپسې صفحه کې د شنو بسونو یو کاروان د ښار په یوه نیمه کنډواله سیمه کې ښکاري چې ځای یې ورسره یو نیم وسله وال کسان هم ولاړ دي. د دې تصویر لاندې دا جمله لیکل شوې، دغو شنو بسونو مرتد صحوات د حلب ښار څخه بهر یوړل. سریزه د شام، سحوات او روسیې تر منځ اړیکو ته ځانګړې شوې او تر ډېره په کې د روسیې او سحواتو تر منځ په اړیکو بحث شوی. همدارنګه. د قرآن کریم ایاتونو او ځینو واقعیتونو لا بډایه کړې ده. ورپسې مطلب کې د اخباریانو د ارتداد څخه پرده پورته شوې. دغو عملاتو د السویریانو هغه امېدونه د خاورو سره خاورې کړل چې غوښتل یې د تدمر او الخیر په لویه لاره پرمختګ وکړي او په الخیر هوایي ډګر او ښار کې د خپلو هغو پوځیانو کلابندي پای ته ورسوي چې د خلافت په کلابندۍ کې له مودې راهیسې ګیر دي. د تدمر ښار له دې پلوه هم خورا زیات مهم دی چې دغه ښار د حما، حمص او دمشق په ولایتونو د وصل کړۍ ده. له همدغه ځایه د خلافت د ګڼو سیمو لکه الخیر، حما، رقه، حمص او دمشق لارې سره جلا کېږي او له همدغه ځایه د نصیري رژیم نورو سیمو ته هم یرغلونه له نږدې اداره کېدای شي. په یاد برید کې د خلافت پرېکنډ اسلحې استشهادي بریدونو هم ډېره ونډه درلوده، د کوم څخه چې کفار او روافض او مرتدین په ډېر ډار او رعب کې دي. د مجلې په اتمه صفحه کې د یو مردار شوي عسکر جسد ښکاري چې پښو ته یې د پېک شوي خوراک پاتې شوني پراته دي او پرې له پاسه دا جمله لیکل شوې، د اسلامي خلافت مجاهدینو هر وخت خپله اسلامي تګلاره او نبوي منهج خلکو ته روښانه کړی او ټول نړیوال یې په دې قانع کړي چې د اسلامي دولت عسکر کوم هدف لري؟ ولې یې په ټوله نړۍ کې پراخه غورځنګونه او انقلابونه پیل کړي؟ دوی یوه منظمه اداره، ځانګړی منهج او د هر چا لپاره شامل او کامل شرعي نظام لري. د ټولې نړۍ کفر په دې وروستۍ پېړۍ کښې دا لومړی ځل دی چې له داسې یوه غښتلي اسلامي نظام څخه خبرېږي او ترېنه په وېره کښې دي ځکه یې نو ورپسې د تش په نامه اسلامي هېوادونو طاغوتي مرتدو ملېشو په شمول ټولې کفري نړۍ اشر کړی او غواړي چې د اسلامي دولت د شرعي نظام په وړاندې په هر ډګر کښې یو قوي بلاک ولري دې استعمار ته خو د اسلامي خلافت له ظهور څخه وړاندې اسلامي نړۍ یو ښکارځای و، تش په نامه هېوادونو کې ټول قوانین د غرب حاکم دي او ان تعلیمي ادارې هم د غرب او استشراق څخه سرچینه اخلي. دوی په ډېر هنر د اسلامي ټولنې لپاره دومره په هنر او چل سیکولر تعلیمي نصاب برابر کړی چې د دغه نصاب د تدریس او په نورو اړوندو برخو کې په کار بوخت علما یې هم ړانده کړي او په پوره اخلاص د دې نصاب تدریس او تطبیق ته کار کوي. دا هغه سیکولر نصاب دی چې چې د اسلام د حقیقي دین تصور او مفاهیم ترېنه ویستل شوي او په ځای یې پکې د امریکايي اسلام په فکر او تصور برابر عناوین په ځای شوي. همدا راز غربي استعمار په ډېر کم کمیت او کمزوري کیفیت د دیني مدرسو په نامه د دغه سیکولر او جمهوري نظام د مشروعیت لپاره د مدرسو په نامه له ځانه ډولونه را تاو کړي. او په کې هغه ناخبره علما چې د سیکولرېزم، جمهوریت او طاغوت څخه هېڅ ډول خبر نه دي، په دې مدرسو کې د امریکايي بانک څخه د یو څو روپو تر لاسه کولو لپاره غرب ته په چوپړ بوخت دي. موږ ته زموږ رب یو ډول اسلام د عمل لپاره استولی چې هغه د قرآن او سنت څخه سرچینه اخلي. موږ په همدې سپېڅلي دین له هېچا څخه هېڅ ډول معاملې ته تیار نه یو. موږ د حکمت په نامه د دین په احکامو چسر سودا نه کوو، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. د اسلامي خلافت مجاهدین په اسلام کښې پوره داخل دي او له نورو هم پوره داخلېدل غواړي. د امریکا او اروپايي ټولنې سره په تفاهم ګډوله امریکايي اسلام نه مني او نه ورته نور په نړۍ کښې د تطبیق اجازه ورکوي. ځکه نو څو ورځې مخکې د اسلامي خلافت مجاهدینو د شپولې په سیمه کښې د افغان مرتد حکومت سره د یوې رسمي مدرسې څوارلس تنه استادان د بندیانو په حیث راوستل څو ورته دا وښايي چې تاسو د اسلام په نامه په کوم کفر کښې مشغول یاست او ستاسو دې هڅو ثمره څوک اخلي. د دغه ښوونکو له ډلې چې څو یې ملایان دي، په راوستلو یې د کفر د لوډسپېکرو رسنیو د شخوند کونجاړه پیدا شوه او په واز کومې ډنډورې پیل کړې چې داعش دیني علما نیولي، هغه علما چې خلکو ته یې حقیقي اسلام وړاندې کوو، ځکه نو داعش یې ونیول، هغوی یې ووهل، ویې ربړول او بیا یې ووژل. مومنو اورېدونکو! زه د همدغه ښوونکو سره غږېدلی یم چې دې بې شرمه راډیوګانو وهلي، ډبولي او وژلي شمېرلي. راځئ د دوی خبرې په غور واورئ چې دوی په کوم جرم راوستل شوي؟ دلته ورسره کوم برخورد شوی او اوس یې د حق په درک کولو احساسات څه ډول دي؟ ملتیا مو غواړم. لومړی خو تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ووایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. که تاسو راته خپل نوم واخلئ چې ستاسو نوم څه شی دی او د کومې سیمې اوسېدونکی یاستئ؟ زما نوم محمد کریم صدیقي دی. زه د حصارک د مزیني د حصارک قریې اوسېدونکی یم او دغه شپولې مدرسې کښې استاد او د شپولې مشر ملا مدرسه کښې استاد حیث مې کار کولو دیني زمره مې کاروله څنګه دلته د اسلامي خلافت مجاهدین چې تاسې دلته له ځانه سره راوړي یاستئ دلته مو څو شپې ورځې زندګي ژوند څنګه تېر شوی الحمدلله که دا خبره زه وکړم زما په ړه باندې الله عالم دی غیر د ډول خبرې نکتې نه سوا چې واقع تبر ده چې دا محبس ګرد نو شي که نه نوم محبس دی که نه دا نکتې نه سوا لله الحمد مونږ چېرته راغلي وو الحمدلله مونږ مختلف علماو کتل الحمدلله مختلف استادانو مو کتل مونږ مختلف استادانو خبرې اترې واورېدلې ټول استادانو علما کرامو زموږ د قاضي صاحب محترم خبرې چې مو واورېدلې او د دوو دا خوږلني چې ما وکتل، ستاسې خوږلني مو وکتل او ستاسې حرکات سکنات ټول د پېغمبر علیه السلام د نقشې تر لاندې الحمدلله تاسې حرکات سکنات برابر موافق دي او مونږ چې راغلي یو تر اوسه پورې الحمدلله مونږ له چا داسې نه دي ویلي چې ستا موږ باندې څو سترګې دي البته سفر چې کوم دی دا هغه خبره چې پېغمبر علیه السلام ویلي چې سفر چې کوم دی دا سفر قطعة من العذاب نو که حقیقت خبره وکړو د مدرسې هېڅ کوم امتیاز نه شته دی په ځای دې چې مدرسه امتیاز ورکړي بلکې مکتب امتیاز لري مدرسه کوم امتیاز نه لري هله موږ له چا کوم امتیاز را کړی دی او نو مقصد دا چې کوم امتیاز نه لري مدرسه بلکې لا مکتب لا هغوی ته امتیاز وله ورکوي په ښه سترګه ورګوري یوه مدرسې ته هغومره امتیاز نه شته لکه مکتب ته داسې نه وي مدرسې دی لکه نه شته حقیقت کښې د دې هغه ثمره چې ده، دا تاسو همغه نظام ته مشروعیت ورکړی وو. څه فکر کوئ چې د سیکولر جمهوري نظام او د شرعي نظام تر منځ یې څه توپیر محسوس کړی دا څو ورځو کښې؟ هو خام دا خو ښکاره خبره ده چې شته دې ښکاره خبره زمونږ دغه په مدرسه کښې د دېر چې کوم دې کوم دیني مدارس او کوم دیني هغه مضامین دي دا خو په ظاهره کښې داسې دی چې داسې خلکو نه معلومېږي چې دا ګوندې واقعتاً ور دا دغه چې کوم ده دا دا فضا او دا خلک چې کوم دي ټولنه دا مسلمانان دي خو په حقیقت کښې که چېرې نظر وکړي دا زمونږ دیني تبلیغ چې کوم دی د د هغوی د اسلام د خلاف ځکه مقصد ذهن کېږي چې دا زمونږ تبلیغ چې کوم دی په مدرسه کښې دا د هغوی نه ځان لپاره حمایت دی او قوت دی او بلکې د اسلامي خلافت او د اسلام د هغې نه چوکاټ نه واقعتاً چې دا په دې کښې حقیقت نظر وکړي نو خلاف دی لکه مولوي صاحب چې خبره وکړله شرعي نظام او همدا راز د سیکولر او جمهوري نظام تر منځ څه توپیر محسوسوئ کوم توپیرونه دي او په موجوده د افغانستان چې کوم نظام دی د پاکستان چې کوم نظام دی دا څه ډول تاسو ارزوئ په دنیا کښې استاد محترم دوه قسمه نظامونه وجود لري که نه یو دا کفري نظامونه به ټول یو قسم کښې راولو یو اسلامي نظام واحد اسلامي نظام چې هغې ته خلافت ویلی شي مونږ سره چې دوی کوم وضعیت کړی دی، نو دا د یو کامل مسلمان وضعیت دی چې مونږ سره یې کړی دی. یعنې د دوی دغه کمال اسلام باندې دلالت کوي. مونږ ورته خپل وروڼه ښکاره شوي یو. حتی تر دې پورې زمونږ د ملګرو د خپو چاپي دې مجیدینو کړې ده. یعنې دا د مبالغې نه وتلې خبره ده. یو مسجد کې مونږ دمه کوله او هلته مجاهدین مونږ ته ډېر خوشحاله وو، د ټولو مجاهدینو نه. یو مجاهد راپاڅېد او زمونږ یو مولوي صاحب و سپین ږیری، هغه د دیني مدرسې په نوم د حکومت د چوکاټ لاندې د دغه موجوده سیکولر او جمهوري نظام د چوکاټ لاندې که د مدرسې مدرسه ولو که مدرسه ولې نه وي هلته تدریس چې دی تاسو ته اوس څه ډول ښکاري هغه تدریس د هغې تدریس فایده چا ته رسېده د هغې تدریس فایدې که درته ووایم چې بېخي کمې وي او په لږ شمار ځکه وي چې اختیار او واک همداسې ده، صرف د هغه نظام کښې د دې نوم ساتلو په خاطر باندې چې ګنې مونږ هم حقیقي مسلمانان او یا د اسلام لپاره رښتینی خدمت کوو، بس دغه نوم یې ورته ورکړی دی. بس بیا هم را ګرځو مولوي صاحب ورته ستاسو نوم څه نوم مې نظام الدین دی. نظام الدین تاسو د کومې سیمې یاست؟ زه خپله هم د هسکه مېنه کښې اوسېږم. او تعلیم زده کړو په اړه که راته ووایې. نو بس حفظ خو مې پېښور کښې کړی پاکستان کښې او نور دیني درسونه فارغ شوی نجم المدارس نه یم او شخصي دورې مې هم د ننګرهار کښې کړي دي شیخانو سره ماشاءالله ماشاءالله دوی یو خبره کوي که نه چې دغه مولوي صاحبان تاسو یادوي چې دوی د حقیقي اسلام خپرو که نه او حقه وینا یې کوله او څوک چې حقیقي اسلام خوروي نو هغه داعش ته مطلوب وي هغه نیسي او هغه وژني او هغه تهدیدوي او څه فکر کوئ چې حقیقي اسلام چېرته دی؟ وروره حقیقي اسلام باره کښې که اول که د دې خلکو دې خبرو ته وګورو چې دا کومه خبره کښې نو په دې خبره باندې باید لږ سوچ او فکر وکړه خبره د دې نه راجع کېږي چې باید سړی سوچ پرې وکړه اسلام هر سړي ته معلوم دی او دغه د اسلام خبرین دی دا دوی چې کومه خبرې کوي چې تاسو څه فکر کوئ چې تاسې په کوم جرم کښې راوستل شوي یاستئ تاسو تاسو ته د خپل جرم څه قسم تعبیروئ ارزوئ زموږ خو همدغه جرم و چې ملګرو مونږ ته کله چې رانه واتو مدرسې ته راغلل او سلام کلام نه بعد راته وویل چې تاسو ته امیر صاحب خبره کوي نو مونږ په همدې باندې پوه شو چېرې مونږ د دغه حکومت تقریبا دا مدرسه چې د رسمي د حکومت سره نور نه په عسکرۍ کښې یو نه په حکومت کښې یو نه څه الحمدلله بل کومه کس په حکومت کښې لرو نو په همدې خاطر چې بس تاسو د حکومت معاش اخلئ په همدې خاطر یې مونږ راوستو ناپوهي واچوه نو څه پورې څه اوس خو په دې باندې قانع شوې دلته خامخا درته دا درک وشو چې یاره ستاسې د دغه که څه هم تاسې به دا جذبه او احساس لرئ چې تاسې دین ته خدمت کوئ او دیني مضامین تدریس کوئ اوس څه فکر کوئ د دې هغه د دې هغه ګټه چا ته رسېده نو د دې ګټه خو عامو خلکو ته هم نه رسېده او موږ ته خپل هم ګټه د دې نه وه ځکه نه لاره نه پرې راضي کېده موږ به چې تو به پیسو لپاره مو دا کار کوو نو که پیسې سړی واخلي هم خو چې د الله کتاب او د رسول صلم احادیث بیان کړه په صحیح طریقې سره او شخصي هغه کښې نو دې کښې ډېره فایده عامو خلکو ته هم رسېږي او مونږ ته هم رسېږي بېشکه سېدجي صاحب که تاسې را ته ووایئ چې د دغه موجوده چې کوم علما دي هلته تدریسونه کوي او دعوتونه کوي او که څه هم هغوی احساس او جذبات دا دي چې مونږ اسلام ته خدمت کوو دلته ګوره عسکر هم وو او یا نور خلک هم وو په دې ستاسو خوا او شا کښې او اسلامي خلافت مجاهدین درځي او تاسو علما ځان سره راولي نو معلم چې ښکاره خبره معلم چې کله کار وکړي نو د معلم کار کول د هغه په دې باندې د دې دلالت کوي چې د دې دا نظام چې کوم دی دا نظام مشروعیت دلالت ته کوي چې دا نظام مشروع دی او حالانکه چې د نظام یعنې هغه قانون هغه نظام چې هغه د الله جل شانه په قانون قرآن کې سل په سلو کې داخل نه وي هغه نظام چې کوم دی نظام غیرالله کېدای شي او د الله د قانون نه بلکل خلاف عبدالولي مولوي صاحب که تاسې را ته ووایئ چې د اسلامي خلافت مجاهدین څه ناڅه خو په دې باندې پوه شوي یاستئ او دغه نظامونو سره یې د جنګ هدف تاسو څه درک کړ چې ولې د اسلامي خلافت مجاهدین په ټوله نړۍ کښې جنګ کوي د دغه طاغوتي نظامونو سره کفري نظامونو سره د دوی تاسو د دوی د دغه نظام څه ناڅه د اسلامي خلافت مجاهدین دي او که اداري کارکنان یې دي او که تبلیغاتي کارکنان یې دي او که مدارس یې دي او خو چې څومره ادارې د اسلامي خلافت دي مونږ په دې حقیقت باندې پوه شوو او په دې باندې هم سر خلاص شو الحمدلله چې دوی د الله په ځمکه باندې د الله قانون غواړي بس واحد نقطه په کې دا ده بس د الله په ځمکه د الله اختیار او د الله قانون دغې خبرې ته تاسو څه په خپل فکر باندې دې خلکو ته کوم پېغام لرئ او څه ځواب ورته لرئ؟ بس دا هغه د یخ جنګ او ګرم جنګ خبره ده که نه دوه قسمه جنګ یې یخ جنګ او ګرم جنګ ګرم جنګ خو د میدان ته راوتل او د وسیلې را اخېستې دي او یخ جنګ دې ته وایي چې تبلیغات دي نو تبلیغات او پروپاګنډونه چې دي بس دا هر سړی د خپل نفع لپاره کوي او خپل چې هغه دپاره به فیدې تمام شي مقصد دا دی چې مونږ د اسلامي نظام د اسلامي خلافت مجاهدینو سره یو ځای شوي وو نو الحمدلله مونږ دې داسې تاثر در کړی دی چې زمونږ په دې باندې سر خلاص شوی چې دا واقعا د اسلام دپاره خادمان دي او د اسلام خدمت زه مننه کوم بیا هم په اخره کښې خپلې کورنۍ ته څه ډاډ ورکوئ خپل ولس ته د هغوی د اطمینان دپاره څه ویل لرئ بس ټولو اورېدونکو ته خاص کر خپلې کورنۍ ته خپل ولس ته خپلو دوستانو ته زما دا پیغام دی چې مونږ الحمدلله څومره شپې ورځې چې مونږ دوی سره تېرې کړي د ورورۍ په فضا کښې په لاره کښې مجاهدینو سره راغلي وو که بیا دلته محبس به ورته ظاهرا وي او نور باطن کښې مدرسه ده مونږ د مختلفو شیوخو نه دلته ډېر څه زده کړل ډېر مسایل هم زده کړل دا حقیقت دی چې زمونږ هغې طرف ته فهم نه و توجه هم نه وه هغې ته مونږ متوجه شو هغه هم زده کړل بیا دلته په محبس کښې یعنې په دې مدرسه به ورته ویم دویم نوې مدرسه ده دې کښې چې مونږ کوم مسؤلین دي الحمدلله ډېر خواږه او درانه خلک دي باور وکړئ استاده چې مونږ ته کله د محبس مسؤول را شي مولوي صاحب نو مونږ یو چې پلار هم راغی یا زمونږ مشر ورور راغی بس زمونږ د درو غم زمونږ د درملو غم او زمونږ د هر هرې خبرې فکر او سوچ دوی سره وي نو مونږ ترېنه ډېر خوشحاله یو الحمدلله الله دې د دې اسلامي نظام د اسلامي خلافت لمن په ټوله دنیا باندې خوره کړي تاسو په اخره کښې ولسونو ته کوم پیغام لرئ د اسلامي خلافت په اړه چې کوم درک دې کړی دی مولوي صاحب محترم او خپلې کورنۍ ته څه ډاډ او اطمینان ورکوي عزام صاحب محترمه لکه مولي صاحب وویل کله چې مونږ را روان شو د مدرسې نه او دا د ملګرو اخلاص مونږ ګورو نو د ملګرو اخلاص چې مونږ ولید تقریبا بېګا شپې قصه در ته وکړم چې څه د اوبو مشکل راغی لږ اوبه خرابه شوې پېپ کوم ځي کې او مولي صاحب محترم د مابس چې کومه مسؤول و هغه نه پوهېږم چې درځي نه یو بوشکه ومې خپله را په شا کړې وي او دا بندیانو ته یې راوړې او بیا په دې درس کې چې کوم شیوخ مونږ ته راځي نو زمونږ د اطمینان دپاره داسې ښایسته درسونه او خبرې را سره کوي چې هغه شیخ صاحب را ته درس قصه کوله وایي دغه مابس ما هم دلته تېر کړی او زه په دې یو شي باندې ډېر دلته خوشحاله یم چې اوسه پورې د مجاهد او د عام سړي او د بندي څه فرق نه شته دې خبرې ته راځم نظام صاحب مونږ سره په دې خپل اتاق کې چې کوم ملګري دي څه داسې کسان سره دي چې هغه مجاهدین دي هغه جنګېدلي دي خو بس خامخا انسان د خدای سره مخ دی څه مشکل او هغه ته نه شوی د خلافت اسلامي د مشرانو د خوا دوی دلته په محبس کښې مونږ سره یو ځای اچول شوي دي کومه پیسې او خرچه چې زمونږ دپاره حواله ده دغلته مجاهدین مونږ ګورو یو ځای را سره ناست دي خوراک را سره کوي بلکې ځان ته کله کله خوراک هم که خو زمونږ هغه خوراک پوره ساتلی دی دغه شانتې مجاهدین په غټو غټو سطحو سره مجاهدین چې نظامي مشران دي د جنګ خو مونږ سره په یو کوټه کښې پراته یي نو ډېر ښایسته دا اسلامي فضا ده الحمدلله خو خوشحاله یو د عامو مسلمانانو نه مو غوښتنه دا ده چې که دې خلکو سره ودرېدی نه شئ نو دومره وکړئ چې بس بد یادولو نه تېر شئ ځکه رب العلمین به درنه پوښتنه کوي او خپلې کورنۍ نه دا غوښتنه کوم چې بس تاسو دعاګانې کوئ خپل عبادت کوئ الله رب العلمین ته سوال او زاري کوئ او الله رب العلمین دې موږ او تاسو ټول نه راضي شي الحمدلله ښه خوشحاله یو په ښه ښایسته فضا کښې یو مجاهدین او وروڼه او ملګري ټول روغ جوړ دي موږ څوارلس کسه استادان چې یو الحمدالله ټول روغ جوړ یو الحمدالله درسونه روان دي او بس محبس مونږ دې ته نه یو محبس نه دی انشاالله ځکه هغه محبسونه خو مونږ لیدلي دي محبسونه مو پاکستان کښې هم تېر کړي دي او هغه او دا محبسونو کښې ډېر فخر دی ځکه دا مدرسه ده او درسګاه ده الحمدالله ډېره زیاته مننه کوو چې فقیر صاحب تاسو په اخره کښې ښه ولسونو ته څه هم پیغام لرئ کورنۍ ته کوم ډاډ ورکوئ نو زه خو ورسونو ته هم دا پیغام ورکوم کورنۍ ته هم دا پیغام ورکوم چې څوک چې مسلمان وي د ځان له مسلمان وي ځان د پیغمبر امتي وبلي دا چې هغه څوک څوک د الله دین ومني او په خپل ځان باندې هم ومني ځان باندې هم حاکم کړي او بل هم چې دی رشوت ور وکړي او اخر کښې دا خبره کوم که چېرته یو سړی د بل چا په تبلیغ باندې چې څوک د عامه حقیقت ته نه کتلی او د بل چا په خبرو کولو باندې په خولې د دروغو تبلیغ باندې هغه مثال د یو چا خبره مني او هغه څوک چې هغه حقیقت هغې درک کړي لیدلی وي او هغه بیا هغه بل ځل خبرې انتقالوي او چې ما د نو عزام صاحب کله به چې مخکې دلته تاسو سره څه خلک بندیان وه دا پچیر ملګري نو مونږ به د دې خلکو نه اورېده ښار ته به چې کله لاړو چې یاره بس داسې یو دیوال یې په را غورځولی او شل کسه یو ځای کښې مړه شوي دي او څه کسان بل ځای کښې اوس هم دغه اوازه ډېره ګرمه ده وایي ویس کسان یو کور کښې ولږ یو یخنۍ والي او مړه دي نو همدغه شانتې اوازې بس کله چې به یې د پچیر ملګرو خبرې وکړې چې یاره بس مونږ دلته خوشحاله یو نو بیا به هم دا خلکو دا خبرې کولې، ما ته خپله هم دا سوچ و فکر راته وایي چې بس دا خو کوتک ورته نیولی دی او خامخا بس ګټې ورته را والی، خو والله العظیم که ما ته اوسه پورې نه مونږ باندې چا ګوزار کړی زمونږ په دې ملګرو نه راته چا بده خبره کړې ده، ښه د زړه د کومې او زمونږ د اطمینان دپاره مونږ ته دغه نظام صاحب یې راته رالېږلی دی او خبرې را سره کوي په خوشحالۍ سره نو زموږ د کور والا یا نور ملګري، دوستان، متعلقین دې دا سوچ او فکر ونه کړه چې دوی باندې دا خبرې په زور کېږي چې خوښه مو نه وي ولاکه یې ورسره ومرئ او بیا که مو مړ کړئ مړ مو دې کړه بس زما مرګ د الله په لاس کښې دی نو مونږ خوشحاله یو انشاءالله ملګري ټول دغه څوارلس زړه مې په دې قانع شوی دی الحمدالله په حقیقت باندې چې یو سړی ورسېږي هغه بیا د خپل ژوند پروا هم نه لري بلکل او په ضمن کښې عامو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې بس خلافت غږ رادیو واورئ او د پچیر د خلکو نه هم غوښتنه کوم چې تاسو دا رادیو واورئ، پچیر ملګري مونږ سره یو ځای بندیان دي او الحمدالله ښه روغ جوړ دي، ښه خوشحاله دي، کوم کسان چې دلته دي ټول خوشحاله دي. لومړۍ سوال دغه دغه دی چې راډیو مخکې اورېدله؟ رادیو خو که درته ووایم چې که د خپرونې خپرونې پوښتنه رانه وکړي نو انشاالله بلکل مې اورېدې لکه ستاسو هغه د څېړې سوېرې مو شعري او بیا به چې تاسو کومه دا نورو رادوګانو ته کومه نومونه ورکول نو بس دا ټول انشاءالله ډېر په شک به دې ټولو استادانو او ټولو خلکو عوام یې ټول عوام الناس یې ټول انشاءالله اوري الحمدلله ثم الحمدلله ډېره زیاته مننه کوو له تاسې نه الله مو اباد او خوشحاله لره او الله دې ستاسې حفاظت وکړي او الله دې تاسو جوړ کړي ستاسو نه مننه چې موږ ښه راکړه شننه شننه شننه شننه خلکو ته یې څومره تاوان رسېږي او دغه راز کوم شرعي احکام په دغه ډول ټاکنو پورې تړاو لري، د عقیدې سره دغه ډول ټاکنې څومره په تضاد کښې دي، اسلامي سیاست سره څومره په ټکر کښې دي، غواړو په همدغو موضوعاتو باندې بحث وکړو، د بحث لپاره مو د سیاسي، اقتصادي او دیني چارو کارپوه دوکتور صاحب ابن تیمه او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی او شاعر او لیکوال محترم نظام صاحب رباني دې دواړو ښاغلو ته هرکلی ووایي. لومړی دوکتور صاحب که تاسو راته دا ووایئ چې ټاکنو اصل په قرآن او حدیث کښې هم موجود ده، د نبي علیه سلام په ژوند کښې او هغې نه وروسته د خلفاو په ژوند کښې هم ټاکنې تر سره کېدې، هغه ټاکنې کوم ډول ټاکنې وې؟ تقدیم کوو چې تور خپل اخلاص نه کار اخېستی ده او انشاءالله د دې دعا کوو چې دا تور ته انشاءالله الله متعال خلافت چتر لاندې د سولې او سوکالۍ او حقیقي شرعي ژوند نصیب کړي ستاسو شعار مطابق باید دا ووایي چې د ټاکنې اصل او د دې شرعي پېړیو پورې اسلامي یو تر اتمه پورې دې باره کښې د سر علماو بیخي بیخي دا خبره باندې نه څېرل شته او نه لیکل شته چې انتخابات څنګه چل او زمونږ رایه هم دا ده چې زمونږ سلف علما ته سلف په لیکنې کښې دا خبره سر شته نه صحیح شو بیا بس کښې پاتې شو کله چې زمونږ لاس نه خلافت ځي او زموږ نظامداري د منځه ځي او زموږ په منځ کښې بیا د سیکولرزم نظام را ځي او دلته بیا ځینو ځینو علماو آرا شته چې دوی باره کښې بیا څېړنې او دا خبرې لري او درېیم باندې دا معاصر علما دی لکه قرضاوي شو بل شو او دوی خبره په دې باندې لګېږي او دا تحریفات له وجې نه حق او باطل سره یو ځای کوي او دا ټاکنې چې دی چې کله مونږ مقدمې او تعریف ورکوو نو دې لبایل ته ګورو او بیا به مقدمې او تعریف ورکوو ځان له به تعریفات نه ورکوو نو دلته راځي چې شورا تعریف اسلام کښې څه دی او د تاکد تعریف په دیموکراسۍ کښې څه دی او دې نه بیا ټول خلک عام پوهېږي چې دا مسله څنګه ده دا خلک چې په دې باندې څېړي او چیل چیل کوي او دا دغه کوي دوی سره کوم دلیل دی نو شورا نه مطلب دا دی چې کله خلیفه تاکل کېږي دا خبره راغلې دې یو موسسه ده په امریکا کې نوم یې دریډ او دې کې څه د پاسه نولس سوه کسان کار کوي او د دوی نولس سوه او د دوی کار دا دی چې دوی مسلمانانو په منځ کې هغه چارې را وباسي چې کوم باندې چې دوی کولی شي بیا حاکمیت پرې وکړي او دې کې کار کوي د زلمی خلیلزاد مرتد ښځه شیر البنار نومېږي دا ښځه دا شیر البنار مسلمان ونیسي او دا خبره پکې اجباري په دې ذهن کښې ولګوي چې هلکه ته ګوره د اسلام کښې هم شورا شته مسیس ته دا خبره دلته را شي پارلمنټ او شورا سره مشابه مشابه کړي او دلته چې مشابه کړي نو مونږ دې ته ځواب ورکړه چې مقدمات او تعریفات دی او دا عام خلک په دې باندې نه پوهېږي چې مقدمات او تعریفات څه ته وایي او دوی بیا راځي چې دا ګوره اول خبره دا ده چې که نه چې حق او باطل سره داسې نښتې وي ګډ وډ وي نو ځکه دوی مسلې دا ځکه کوي چې دا ټاکنې چې دي دا اسلامي بنسټ لري چې دلته بیا د خلافت سیستم را نه شي که چېرته د خلافت نظام راغی نو دا ګډوډي خو منځه ځي که نه داسې حق او باطل او بیا دوه قوي دنیا کښې جوړېږي نو دوی لګېږي دا خبرې ځکه چې دا خلافت جوړ نه شي که نه دا ټول عوام او دا ټول علما پوهېږي چې د خلافت هر یو مسله چې دی ډېر پاس کېږي که نه بلکې جوړ کېږي که نه لکه مثال په تراول قانون دا شو چې ته به راځې په وادونو باندې قانون جوړوې چې په هوتل کښې واده کوې او پېنځه سوه کسان به راوړې پېنځه سوه کتر لاندې نه کېږي او دا مسلې دا قانون ته جوړوې بل د مالیاتو قانون جوړوې بل د بانکونو قانون جوړوې بل ته لګېږې د کفارو سره د دوستي چین ټاکلی چې یو دموکراتیک اصل دی، هماغه د دموکراسۍ علمبرداران او د دموکراسۍ کوم مدافعین او مبارزین چې دي او چا چې هم دغه دموکراسي دغه سیکولر دین چې دی ایجاد کړی دی او دغه یې ترویج کړی دی، هماغه خلک د دغه د ټاکنو د پروسې او پروژې دغه کوي، اکمال کوي او همداراز هغوی یې د تطبیق او د تمویل چارې هم هغوی یې سمبالوي. اوس دا ستا د نظام د جوړېدو کیسه کې نه دي، دا خپل هغه دموکراتیک ارزښتونه چې کوم دي هماغه پالي، هماغه دموکراسۍ چې کوم اصل دی هماغه تطبیقول غواړي. نو دلته په د دوی چې دی ټاکنې ټاکنې نو کوم ټولنې چې دي د دوی له لورې رامنځته شوې پدیده ده، نو دا اوس په اسلامي هېوادونو کې د اسلام په نوم باندې د شورا په نوم باندې خلکو ته ورپېژني او هغوی هماغه شان په لوړه کچه اکمال کوي او اوس په موجوده وخت کې نو دغه ډونډورې ډېرې بیا بله مسله دا ده چې دلته دوی د په انتخاباتو کښې یا په پارلمنټ کښې دا د ټاکنو په نتیجه کښې چې پارلمان رامنځ ته کېږي پارلمنټ کښې نتیجه څه ده نتیجه دغه ده چې خپله قوانین جوړوي که نه خپله د انسان په لاس وزیر قوانین په کښې جوړېږي دا د قوانینو د جوړېدو یوه مرجع ده نو د الهي قوانین چې دي د الهي قوانینو په ځای په کښې د انسان په لاس ورځي قوانین جوړېږي د د ژوند ټولو امورو ته او اصولو ته په کښې قوانین جوړېږي هغې کښې بیا د د د شریعت اصل په نظر کښې نه نیول کېږي بس هماغه غرب چې ورته کومه طرحه ورکوي نو تاسې که فکر وکړئ په خبره بل طرف ته ځي دا د کله چې وزیران غرب هلته کوم غواړي چې په کابینه کښې کوم وزیران ننباسي نو هماغومره ډالر هغوی ته ورکړي دا ډالر هماغه ډالر بیا وکیلانو ته ورکول کېږي په زرګونو ډالر ورکول کېږي هماغه دغه ته بیا نه ګوري دا اعتقادي مسلې په دې کښې مطرح نه دي یا نور د وطن او د ټولنې غم په کښې مطرح نه دی هغه وزیر چې د غرب ګټې پالي او دیموکراسۍ ته ژمني او دغه سیکولر دین چې د دې تطبیق او متن روزل شوی او د دې تطبیق او ترویج غواړي، هماغه شان وزیران که هغه د عدلي وزارت کښې او که د تحصیلات عالي وزارت او که بل وزارت کښې که بل وزارت دا کوم چې کلیدي او دا دا هغه وزارتونه دي چې تر ډېره د د اسلامي ټولنې معنویاتو سره تړلی دی نو هماغه د همغې له لارې نه دغه وزیران غرب ورته پیسې ورکړي هغوی په د پارلمان وکیلانو له ورکړي بس بیا هماغه پارلمان یې پاس کړي هماغه د وکیلان راځي دا د صرف دا ټاکنې چې ده دا یو غولونکې ډرامه ده فقط د د دیموکراسۍ د د ترویج دپاره او د تطبیق دپاره یو پروژه ده په اصطلاح چې په څه طریقه یې وړاندې کړي عملي کړي خو اسلامي ټولنه د عوام چې دي دا دی په دې باندې قانع کړي دي چې یاره دا یو اسلامي اصل دی آیتونه هم وړاندې کوي او حدیثونه هم وړاندې کوي او کوم علما چې ورته دغه ورکوي هغوی ته خو ماته هماغه شان پیسې ورکول کېږي هماغه شان روزل شوي دي په یو وخت کښې یو دغه و هر څه یې د مغوی په لاس کښې دي. جزاک الله نظام صاحب. ډوکتور صاحب که تاسو ته راشي چې نظام صاحب دغه یادونه وکړه چې دې کښې ډېر مولوي صاحبان او علما او هغوی هم دغې شورا ته دې پارلمان ته ځان کاندیدوي او د دې کوشش دا یې وي چې مونږ دې لارې نه اسلامي نظام راولو اسلام ته خدمت وکړو یا هلته کوم اسلامي مادې چې را ځي هغې ته مونږ تایید رایې ورکړو مونږ نو مطلب دا دی چې دا کار دوی کولی نه شي که دوی د ولس نه بهر کړي ولس نه بهر دی نو دا هغه خلک دی یا داسې دې دې دې ترتیب باندې نه پوهېږي چې دا یو برنامه یا ستر افغان چې دی مستقیم له متحد سره تړاو لري او دوی نه دوی ته مستقیم دغه ځای نه فکري او پیسې اقتصادي چارې ورته راځي یا دې باندې نه پوهېږي یا ښه پوهېږي او دوی په زړه باندې علما یې څو دی چې حدیث ورته چې څو عالم دی په ځای باندې لګېږي دغه ډول خلکو به شانه مفکوره اخېستې تر اوسه پورې دغسې کوم نظام کامياب شوی دی چې دغې لارې نه د جمهوريت لارې اسلام را شي او هغه دين اسلام د خدمتو کې او دې باندې ډېر داسې ښه جيده او ډېر پوهداره او ډېر با اخلاص او ډېر تقواداره علما وو چې مونږ یې پېژنو او دې باندې لګېدلی دی او اوس ورنه سم د تاغوت کڅوړه جوړ دی که دا چېرته داسې طریقه وای چې مونږ به کفر ته ننه کېږو بیا هجرت په کې نه وای که نه ځکه چې هجرت درې قسمه دی رسول الله صلی وسلم باندې امر کوي که چېرته تاسو په یو مجلس کښې ناست دی چې هلته د الله او د رسول مخالفت کېږي نو ته که چېرته نه شې کولی چې هلته دفاع وکړې نو ته به د هغه مجلس نه هجرت کړې او که چېرته ته ګورې چې کوم ځای کښې خو دوی ته دا کفر چې دی دا د اسلام په جامه کښې وړاندې کول غواړي اوس که دغه خو اوس د دې خلکو هغه دا خبره هم تر ډېره اوس هغه عادي شوې ده دې د دې مسلمانانو دا افکار یې دومره بدل کړل دومره یې تخریب کړل چې اوس جانکي راځي دلته ورته ولسمشران ټاکي خو دوی پرې حساسیت نه ښيي په دا مرور د وخت سره دا نور د نورو اصولو سره هم د دیموکراسۍ دغه اشنا کېږي او عادي کېږي نو دغه انتخابي پروژه چې د ټاکنو ده دا په داسې د اسلام په نوم باندې دلته مخ ته وړي او علما هم په کښې مصروف دي او پیسې هم اخلي او نور عوام مسلمانان په کښې د رأی ورکوونکي او موکلینو په حیث باندې په کښې برخه اخلي نو د هر چا په کښې غوا لنګه ده کار دې په کښې تېر دی او په دې په دې نوم تېر دی چې دا یو اسلامي پروژه ده او دا زمونږ لګیا یو وطن ته او اسلام ته خدمت کوو د دې له لارې نه پارټ په پارټ چې ده دا هغه څوک د هغې د افکارو هغلته پېژندنه کېږي او فلټر کېږي هغه چې په دې پوهېږي چې رښتیا هم دا داسې یو فکر لري او هلته یو شور جوړوي او یو یو ښه انګېزه را پاروي نو هغه خلک چې دي که څه هم هلته یو رسول داسې جوړ کړي چې هغه ټاکنو ته دې دغه اګزام دې کاندید کړي خو د کامیابۍ چانس نه ورکوي قایم کوي او که چېرته ته په سلا باندې او په مینه باندې نه کوې او ته غواړې چې بل رقم ډیموکراسیم جوړ کړي حتی بل رقم ډیموکراسي خو بل رقم نو قذافي غوندې بیا درپسې راځي او تامل کوي او خلک کوي جزاک الله دکتور صاحب نظام صاحب تاسو دواړو نه مننه له اورېدونکو هم مننه کوو جزاکم الله چې تر دې دمې را سره وئ د شننې وخت په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا چې په یوه بله شننه کښې ستاسې خدمت ته راځو اجازه غواړو السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو پارلمان هغه کوښني مرکز دی چې د الهي قوانینو پر ځای په کې د انسان په لاس وضعي قوانین جوړېږي پارلمان هغه سالون دی چې دریځه یې اسلامي امت د ژبې قوم سمت نژاد او نورو تعصبونو په لور بېلارې کېږي پارلمان هغه باغ وحش دی چې څېروونکي درندګان په کې د کمزورو